رسول الله صلی الله علیه وسلم ژمنه وه او یا پر هغه پور و هغوی دې راسي نو زه ورغلم ورته ومې ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته داسې ویلي وو نو یوه ډکه لپه مالې راکړ ما چې وګڼل پنځه سوه درهم وو نن د سې شنبې ورځ د 1409 هجری قمری کال د رمضان المبارک د میاشتې 28مه نیټه چې د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې له 12مې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خبرونې ته مزسمې میلیاس هرکلی کوم په پایل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځو د فراه ولایت په پرچمن ولسوالۍ کې د دښمن برید ناکام او تر پنځه ویشت پورې عسکر ووژل شول د کندوز ولایت په قلعه زال کې پنځه پوستې پتحه اتلس عسکر او پولیس قتل دوه ټانګونه ډېرې وسلې او مهمات یې ترلاسه شول د غزني ولایت د یک ولسوالۍ په ودانۍ او امنیه قمندانۍ بریدونو کې دیارلس تن عسکر مړه او ټپیان شول د روزګان ولایت په ترینکوټ کې اته شوبلي یو کاماز او یو کرینګ موټر تخریب دښمن ته درنه مرګ ژوبله واوښته د هلمند ولایت په ناوه کې مهمه پوسته فتحه لس تنه مزدور اربکیان قتل ګڼ مهمات یې ولجه شول اوس هم بشپړ خبرونه د الخندق عملیاتو په لړ کې تېره شپه د فراه ولایت پر چمن ولسوالۍ له مرکز سره نږدې سیمه کې په هغو عسکرو پراخ بریدونه ترسره شول چې د ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره سیمې ته راغلي وو په نښته کې اوولس تنه د دښمن عملیاتي عسکر ووژل شول چې جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي ګڼ نور ټپیان او بیرته تښتېدلي دي د جګړې په جریان کې یو ټانګ او دوه موټر له منځه تللي شل ارادې موټر سایکل او خورا ډېره سپکه او درنه وسله مجاهدینو ته په لاس ورغلې ده همدا ډول تېره شپه د پرچمن اړوند لرون بازار سیمه کې د دښمن یو مرکز فتح شو، ګڼ شمېر پولیس وژل شوي چې د اته تنو جسدونه په سیمه کې پاتې دي، وسلې، مهمات او نظامي توکي مجاهدینو نیولي دي. د یادولو وړ ده چې د فراه ولایت پرچمن ولسوالي مرکز د مجاهدینو تر کنټرول لاندې دي، د دښمن ټول تعرضونه ناکام شوي دي. د الخندق عملیاتو په دښمن ځپونکي جریان کې تېره شپه د کندوز ولایت قلعه زال ولسوالۍ اړوند اپ تیپې سیمه کې د غونډۍ په نوم د ولسوالۍ په دفاعي پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده بریدونه پیل کړل د ترلاسه شوي خبر په اساس د بریدونو په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه او ورسره په څنګ کې څلور نور پوستو څخه هم د ورخطایي له امله د مورال بایللي دښمن پولیس او عسکر وتښتېدل او پوستې مجاهدینو ته خوشې کړې د نښتو په لړ کې د دښمن اتلس تن عسکر او پولیس ووژل شول چې د پنځلسو تنو جسدونه د جګړې په ډګر پراته دي همدارنګه دوه ټانګونه او په زیاته اندازه ډول ډول وسلې او مهمات او نور نظامی توکي د مجاهدینو لاسته ورغلل په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی همداراز د خناباد ولسوالۍ اړوند خواجه پسته سیمه کې د کندوز تخار په لوی لاره د ولایتي شورا د غړي دیوانه قل چې د دشتیارچې ولسوالۍ اوسیدونکی دی د سپرلۍ په موټر د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس د برید په پایله کې موټر ویجاړ خپله دیوه نقل او همدارنګه د ډي ډي آر پروسې مشر شاه آغا چې په مهمات مشهور و ځای پر ځای ووژل شول او یو تن عسکر یې ژوندی ونیول شو د غزنی ولایت دیک ولسوالۍ په مرکزی ودانۍ او امنیه قمندانۍ چې لا له وړاندې د مجاهدینو تر کلکې محاصرې لاندې دي د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل خبر وايي د بریدونو په لړ کې شپږ تن عسکر او پولیس ووژل شول اووه تنه نور ټپیان دي مجاهدینو د جګړې په مهال د ولسوالۍ درې دفاعي مورچلې او د امنیه قومندانۍ دروازه په بمونو والوځولې چې په ټولیزه توګه ویجاړې شوې او په نښتو کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی همداراز د مقر ولسوالۍ اړوند د عزت کلا او ملایانو سیمه کې د دښمن په درې پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه پیل کړل د ترلاسه شوی معلوماتو په اساس د بریدونو په جریان کې په ملایانو سیمه کې د دښمن یوه پوسته په ټولیزه توګه فتح شوه دغه راز نه تن اربکیان ووژل شول یو تن یې ژوندی ونیول شو او پاتې نور په تیښته ولاړل په پوسته کې له دښمن څخه اووه میله کلاشینکوپونه دوه میله پیکا ماشیندار او ډېره اندازه مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. همدارنګه په عزت کلا سیمه کې د دښمن په دوو پوستو او یادو پوستو ته له راغلې کومکي قوې سره جګړه روانه ده چې تر دې دمه دښمن ته د اوښتو تلفاتو شمېر په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د قرباغ ولسوالۍ اړوند ګمیشک سیمه کې د مزدور پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ د معلوماتو له مخې په دغه برید کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه شوه دغه راز اووه تنه پولیس ووژل شول وسلې او مهمات یې د مجاهدینو لاسته ولوېدل په نښت کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېد شیرخیل حوض خواجه بولان سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده بریدونه ترسره کړل د معلومات له مخې د بریدونو په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه دغه راز لس تنه پولیس ووژل شول چې د اتو تنو جسدونه یې د جګړې په ډګر پراته دي یو شمېر نور ټپیان دي او پاتې نور په تیښته ولاړل په پوسته کې له دښمن څخه یوه راده رینجر اته میله کلاشینکوفونه یو میل پیکا ماشیندار یوه قبضه راکټ دوه رادي موټرسایکلونه او ګڼ شمېر مهمات او نظامي توکي د مجاهدینو له لاسته ورغلل په نښتو کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د خانقي سیمې پر برابر د کمین په ترڅ کې تېره ورځ په هغو مزدور عسکرو او پولیسو وسلوال برید ترسره شو چې د چورې ولسوالۍ د سنګر دشت له سیمې نه را روان وو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوي تر پرون مازدیګر پورې یې دوام وکړ په دې جګړه کې د دښمن اته شوبلي یو کاماز ډوله غټ موټر او یو کرینګ په بشپړه توګه تخریب او مزدور دښمن ته درنه مرګ ژوبله واوښته په دې جګړه کې دوه تنه مجاهدین زخمیان شوي نور لله الحمد هیڅ نوه زیان نه لري د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د نومرو په سیمه کې بیګا شپه یولس بجې د الخندق عملیاتو په لړ کې د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې دوه ساعته یې دوام وکړ د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت لس تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل چې جسدونه یې په پوسته کې پاتې شوي او پاتې یې په تېښته ولاړل. په پوسته کې له دښمن څخه یو ثقیل، یو راکټ، درې کلاشینکوفونه، یو چریکي هوان او ګڼ شمېر مرمۍ د مجاهدینو له لاسته ورغلي. په پېښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. د یاد ولایت د لښکرګاه اړوند د سرکار په سیمه کې بېګا شپه دوې بجې د مزدورو پولیسو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو. د برید په پایله کې څلور تنه مزدور پولیس وویشتل شول. همداراز د نادعلي ولسوالۍ اړوند د خلقي چراهي په سیمه کې بېګا شپه درې بجې د مزدوري اردو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو د برید په پایله کې درې تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی همداراز د ناوې ولسوالۍ اړوند د حاجي جنګ هغه په سیمه کې پرون ماسپښین درې بجې د مزدور اردو په شوبلو د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې دوې شوبلې د راکټونو په مټ ویجاړې او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ اړوند د تنګړۍ درې په سیمه کې پرون مازیګر د مزدور اربکیانو په رینجر موټر او یو موټر سایکل باندې د خښ کړای شویو ماینونو په مټ چاودنې ترسره شوې د چاودنې له امله رینجر او موټر سایکل ویجاړ په موټر کې اووه تنه اربکیان مړه او ژوبل او په موټر سایکل سپاره دوه تنه ځای پر ځای ووژل شول همداراز د شاولیکوټ ولسوالۍ اړوند د المش په سیمه کې یرغلګرو او د هغوی مزدورو کمانډویانو د چولک په مټ چپه ووهله دښمن د چاپې په مهال شپږ تنه کلیوال په ډیره بیرحمۍ سره شهیدان کړل دوه تنه یې ژوبل او یو تن یې د تیښت په مهال له ځان سره وړی او د خلکو یو لنډ کروزر موټر یې سوځولی دی د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ نه پر رسیدلی خبر کې ویل شوی چې بیګا شپه د یادې ولسوالۍ په مرکز کې درې تنه ملکي وګړو چې د ګوډګۍ ادارې له لوري یوه میاشت وړاندې بندیان شوي وو بیګا شپه د پولیسو دوه کلاشینکوپونه ولجه کړل او د استخباراتو امیر اقا رحیم او درې تنه مزدور پولیس یې ځای پر ځای ووژل له پیښې وروسته درې واړه بندیان د دښمن له دوه کلاشینکوپونو سره تر مجاهدینو پورې راورسېدل د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ اړوند ډبر سیمه کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې پنځه تنه مزدور عسکر وویشتل شول پنځه میله کلاشینکوپونه یې له مهماتو سره د مجاهدینو لاسته ورغلل په نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ ډول زیان نه ده رسېدلی دغه راز پرون ماښام اوه بجې د یاد ولایت محمد اغې ولسوالۍ اړوند اپران سیمه کې یو تن عسکر د مجاهدینو په ناڅاپي برید کې ووژل شو د دایکندي ولایت د اجرستان ولسوالۍ په مرکز او ورته څیرمه د ګلدرې په سیمه کې د دښمن له لوري د ملکي خلکو په کورونو سخته بمبارۍ ترسره شوه چې له امله په ګلدره کې دوه او په مرکز کې درې کورونه تخریب شوي درې تن کلیوال پکې شهیدان دغه راز نوموړی او څلور تنه ساتونکي ځای پر ځای ووژل شول د پروان ولایت شینوارو ولسوالۍ اړوند درازګرد سیمه کې د ګوډاګي ادارې د استخباراتو یو تن مهم جاسوس د اسلامي امارت مجاهدینو په ناڅاپي برید کې ووژل شو د یادول وړ د یاد جاسوس تیر کال هم په سیمه کې د خیزش مردمي په نوم د امریکایي پروسې مشري په غاړه واخیسته او په سیمه کې د مجاهدینو په خلاف فعالیت پیل کړ خو د مجاهدینو له لوري ورته خبرداری ورکړل شو مګر بیا یې هم ونه منله او خپل فعالیت ته یې دوام ورکړ دغه راز د مزدور ادارې په پټو مجالسو کې ګډون کاوه او هڅه یې دا وه تر څو وکولی شي د مزدور ادارې د فعالیت ساحه پراخه شي او مجاهدین له سیمو ووځي او وروستی خبر دا چې د زابل ولایت له سیوري ولسوالۍ نه پر رسېدلي خبر کې ویل شوي چې بیګا شپه دولس بجې د یادې ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره شول د بریدونو په پایله کې یو ټانګ او یو رینجر موټر ویجاړ دوه تنه مزدور اسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول ای ملت قهرمان پیروزی مجاهدین که در واقع پیروزی شماست نزدیک است و ما همه با هم در جنگ علیه امریکا پیروز خواهیم شد همه بشنوند و بدانند که امریکا جنگش با یک گروه و یک ملت نیست بلکه جنگ امریکا در افغانستان علیه اسلام و تمام ملت مسلمان ماست امریکا دشمن دین خاک و ملت ماست جنگ تحمیلی 18 ساله امریکا دلیل این ادعای ماست د مینې ډک مجاهد لاس دی په ملت واچوا طالب خدای دی په ځواني کې قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام د اسلامي امارت مهم لومړیتوب زمونږ د زړه په دیوال هم د امارت واچوه که د افغانستان د اسلامي امارت د وجودي فلسفې په اړه غږیږو نو باید دوه نیمې لسیزې وړاندې د هیواد ستونزمن حالت او د هرج و مرج دوره را په یاد کړو د کمونیزم په خلاف د مقدس جهاد له بریا وروسته چې یو شمېر جګړه مارانو د اقتدار او مادیاتو د هوس په مسابقه کې خپلمنځي جنګونه پیل کړل، ټول هېواد په ذات البیني جګړو، فساد، لوټمارۍ، پاټکمارۍ او بد امنۍ کې لاهو شو، نو نه یوازې یو سرلوړی مسلمان اولس له تلپاتې سقوط او زوال سره مخامخ و، بلکې د افغانستان په نوم اسلامي هیواد هم د تجزیې له خطر سره لاس او ګریوان وو د طالبانو اسلامي تحریک د دې لپاره پاڅون وکړ چې همغه د هرج و مرج د کلونو بدمرغیو ته د پای ټکی کیږدي د مظلوم ګریوان له ظالم څخه خلاص کړي ولس ته سوله عزت رفاه او سوکالي راستنه کړي او هیوادوال د جګړو او بدامنیو له ناخوالو وژغوري دې تاریخي پس منظر ته په پام سره ویلی شو چې د اسلامي امارت له سترو لومړیتوبونو څخه یو هم د خپل مسلمان او ځورېدلي ولس هوسایي او استقرار دی. په اوسنیو شرایطو کې که څه هم زموږ هېواد او ولس له یو ستر ازمون سره مخامخ دی، په هېواد مو یرغل راغلی او په وړاندې یې د اسلام د مقدسو لارښوونو په رڼا کې سپېڅلی جهاد روان دی، خو له دې استثنايي وضعیت سره سره اسلامي امارت د خپل توان په چوکاټ کې د ولس د هوساینې لپاره له هیڅ مشروع اقدام څخه مخ نه دی ګرځولی. اسلامي امارت په خپل تر واک لاندې سیمو کې مثالي امن او سوله تامین کړې، د عام المنفعه کارونو، معارف، روغتیا او بیا رغونې لپاره یې لازم اقدامات ترسره کړي دي. د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې خپل ټول وس کارولی دی چې په برکت یې زموږ پرتمین جهاد د تاریخ هغه کمسارې جګړه یادیږي چې ملکي تلفات یې د نورو جګړو په نسبت د نشت برابر دي په داسې حال کې چې د دښمنانو رسنۍ په اسلامي امارت د ولس ځورولو تور لګوي اسلامي امارت په دې ورځو کې یو ځل بیا ثابته کړه چې د ولس هوساینې ته د یو مبرم ضرورت او ارزښت په نظر ګوري د روژې د مبارکې میاشتې په څلېرویشتمه نیټه د اسلامي امارت د مشرتابه له خوا د مجاهدینو لپاره ځانګړي هدایات صادر شول په دې هدایاتو کې راغلي چې مجاهدین دې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د داخلي عسکرو خلاف جګړه ودروي ترڅو زموږ ولس د اختر ورځې په پوره اطمینان او ډاډ سره ولمانځي باید ووایو چې زموږ هدف د خپل مسلمان ولس داسې نیکمرغي او سوکالي ده چې هم په دنیا کې د اسلام د زرینو هدایاتو تر سیوري لاندې پتمن او سولیز ژوند ولري او هم په قیامت کې د الله تعالی په وړاندې د رښتینو مؤمنانو په حیث سرفراز و اوسي موږ د خپلې واکمنۍ په مهال د مثالي امن په تامین سره ثابته کړې و چې د ولس سوکالي او سوله مو له سترو اهدافو څخه ده خو بهرنیو یرغلګرو زموږ د هېواد سوله ییزه فضا د بارودو او بمبارونو په بدمرغیو الوده کړه او دا دی اوولس کاله پوره شول چې زموږ له ولس څخه یې امن لوټلی دی. اسلامي امارت د روانې جګړې د پای ته رسېدلو لپاره له بهرنیو اشغالګرو سره د مذاکراتو جامع تګلاره لري. هیله ده چې بهرني اشغالګر به هم زموږ د ولس لپاره سوله ییز ژوند په رسمیت وپیژني او د زور کارولو ناکامه سیاست نور ونه کاروي ترڅو زموږ ولس پایدارې سولې او خپلو سپېڅلو اهدافو ته ورسیږي له فکر ډک غزل راښکته کړلوم اسمانه رژیم کابل کې به زوري بي پنجا او دو و اف 16 بر افغانها مسلط شده اند افغانستان را در عرصه های نظامی سیاسی اقتصادی تعلیمی و اخلاقی به شدت متضرر نموده و صدها هزار افغان را به کمک اشغالگران شهید زخمی و زندانی ساختند و مساجد، مدارس، مکاتیب کلینیک ها و تأسیسات عام المنفعه را ویران نموده اند روند وحشیانه کشتار و ویرانی هنوز هم در سراسر کشور عزیز جریان دارد به تاریخ 5 جون اساکیر قطعه یک به همکاری نیروهای اشغالگر دو مسجد را در قریه های دیم و غلان و ناکام قلعه ولسوالی برک برک ولایت لوگر بمباران و چهار تن افراد ملکی را به شهادت رسانیدند دشمن همیشه بهانه تراشی می کنند که نخست مجاهدین بر آنها حمله کرده اند و ممکن در حمله جوابی ایشان تلفات ملکی رخ داده باشد اما این قضایای دردناک در حال رخ می دهد که نه در این منطقه بر دشمن حمله صورت گرفته است و نه مجاهدین در منطقه حضور داشتند در این اواخر اشغالگران و رژیم مزدور به سرکردگی اشرف غنی به گونه سیستماتیک برای از بین بردن مساجد مدارس عالمان دین و شاعری اسلامی کمر بستند شهادت گروه حافظان خردسال در دشت ارچی قندوز حمله بر مراسم دستاربندی در فراه بمباران مدرسه در کجکی کشتار وحشیانه اطفال در جریان چاپه در میدان وردک بمباران و حملات و چاپه های پیهم بر مساجد و مدارس در قندهار بادغیس فاریاب بغلان کنر ننگرهار پکتیا و خوست رویدادهای تازه این روند است چهره سیاه پلانه های شوم و اسلام و مسلمان ستیز رژیم کابل با گذشت هر روز روشنتر می گردد دشمن باید درک نماید و به یاد داشته باشد که هرگیز به اهداف شوم خود در افغانستان نمی رسد امارت اسلامی پلانه های کثیف آنان را خونسا می کند امارت اسلامی مبارزه مقدس خود را برای پاسداری از شعایر اسلامی ارزشهای دینی نوامیس ملی و تمامیت ارزی آغاز و ادامه می دهد در این راستا تکالیف زیاد را متقبل شده اند و متعهد است که مبارزه خود را تا استقلال کامل کشور و نفاذ نظام اسلامی در ميهن عزیز ادامه می دهد